بسم الله الرحمن الرحیم د حج د مناسکو لومړی ورځ د منا پر لوري نحمده ونستعینه ونستغفره من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اول د احرام تړل او د حج نیت کول د ذوالحجې ف آتمه یا د ترویحه ف ورځ به حجاج کرام د احرام مخکې خپل نوکان د شرمګاه ویښتان لرې کړي، غسل به وکړي او یا به اودس وکړي، په خپل سر او بدن به خوشبویي ووهي، مګر د احرام په جامه به خوشبویي نه وهي، بیا به د احرام جامه یعنې لنګ او چادر واغوندي، که مکروهه وخت نه وي دوه رکعته د احرام لمونځ به ادا کړي، ښځې به داسې ګنډل شوې جامې اغوندي چې پراخه وي، جالب رنګ او زینت واله نه وي او ټول بدن پټ کړي، د احرام پر مهال به یوازې مخ او لاسونه نه پټوي او د احرام پر مهال به خوشبويي نه وهي، ورسته به په زړه کې د حج نیت وکړي او یا به داسې ووايي. ښځې به تلبیه په ورو سره وایي. کله چې حجاج کرام د حج نیت وکړي او احرام واغوندي نور نو د حج په مناسکو کې داخل شول. ګنډلې جامې به نه اغوندي، سر او مخ به نه پټوي، موزې او بوټونه به نه اغوندي، چوټه او جیرابلې به نه اغوندي، نوکان او ویښتان به نه لرې کوي، جنګ او جنجال، د ګناه خبرې او کارونه به ترک کوي، د خپلې ښځې سره به جماع او د شهوت او جماع خبرې نه کوي. نور نورو ته به ضرر نه رسوي، د بل غیبت او بهتان به نه کوي، تصویرونه او فلمبردارۍ به نه کوي او د حج مناسکو ته به په پوره خشوع متوجه وي. دوهم، د مینا پر لوري سفر. له ځانه سره به څه اندازه خرما یا بیسکوټ او د اوبو پتک واخلي ځکه چې په مینا کې کیدای شي د خوراک څه انتظام وي خو فه عرفات کې معلومه نه ده نو له ځانه سره به دومره خوراک واخلي چې دوه یا درې څاښته ورباندې تیر شي همدارنګه د قربانۍ پیسې او نور ضرورات به له ځانه سره واخلي د سهار د لمانځه له ادا کولو ورسته به مینا ته روانیږي بس ته د ختلو پر مهال به د سفر دعا ووايي، نور به د ختلو، ښکته کېدو، سفر، پر مهال په جګ آواز تلبیه، وايي. په ځنې خلکو کې دا غلطي وي چې کله حجاج کرامو کاروان د منا پر لوري روان شي، پر لاره باندې تلبیه نه وايي او یا هم په زور او جګ آواز تلبیه نه وايي چې داسې کول د سنتو خلاف دي حال دا چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم به کله چې د حج کاروان د مینا پر لوري روان شو صحابه کرامو ته به په جهر سره د تلبیه او تحلیل امر کولو دا ځکه چې معلوم شي چې دا د حج کاروان دی د مینا پر لوري روان دي تر څو پر دوی باندې ډبرې او نور شیان د قیامت په ورځ ګواهي ورکړي. درېیم، په مینا کې د شپې تېرول، په مینا کې د شپې تېرول سنت دي او هلته به پنځه لمنځونه یعنې ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او د سهار لمونځ ادا کوي، خپل وخت به د زړه په حضور او خشوع د قرآن کریم په تلاوت، استغفار، تلبیه، تهلیل او دعا تیروي او د دې حرص او فکر به ورسره وي چې د حج ټول مناسک په صبر او حوصله د عذر پرته د ټولو مستحباتو په شمول پوره ادا کړي، له بې ځایه او عبثو خبرو او وخت ضایع کولو او بې نوبتۍ به ډډه کوي ځکه چې اوس مو د احرام جامه پر تن ده او د حج په مناسکو کې داخل یاست، له هر ډول ناوړه وینا او کردار څخه ځان ساتل په کار دي، وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین.